نهمه سپاره ایک سو ستائیس نمبر آیات موسی علیہ السلام دا فرعون د جادوګرو سره مقابله وکړله جادوګر خپل کرتب وښو بې شمېره ماران په میدان کې ګډ کړل موسی علیه السلام په خپله امسا چې د هغې نه اجدها جوړه شوه هغه یې پرې ورخوشې کړله نو د جادوګرو تمام مارانې الواق تېر کړل دا د حق نشان چې جادوګر ولیدل په سجده پرېوتل بني اسرائیل د موسی علیه السلام مرګتیا یې شروع کړله بلکې بعض فرعونیان هم خپل میلان ښکاره کړ د فرعون لیډرانو سره یره پیدا شوه او فرعون په تشدد باندې آماده کړ چې ته به موسی علیه السلام او د ده قوم بني اسرائیل داسې عذاب پرېږدې دوی له دا موقع مه ورکوه ټول ملک کې درله اړې ګړې پیدا کوي ټول خلک به ځان طرف ته مایل کړي ستا حکومت ته نقصان رسېږي ستا خلاف بغاوت به وشي آینده ستا د خدایانو عبادت به نه کېږي نو د دې مخنیوی پکار دی فرعون بیا جذباتو کې راغلی دی او د موسی علیه السلام خلاف خلک یری لیفسدو فی الارض چې فساد پیدا کی پزمکه کې بغاوت کی ستا خلاف ويذرك وآلهتك او تام پریږدي او ستا خدایان هم پریږدي ويذرك تا پریږدي ستا عبادت پریږدي و آلهتک او ستا مجسمې چې دې جوړې کړي دي هغه هم په ځای پرېږدي آلهتک ستا معبودان وی فرعون به وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو د ټولو نه لوی رب یم ځان ته لوی رب وی او د ځان نه واړه خدایان یې نور جوړ کړي رب الاعلی یې ځان ته وی الہتک بعد فرمایي چې د الہتک نه څه مراد دی نو بعد فرمایي وی دا غوا مجسمه وي تصویرونه او خلق ته به وی چې د دې عبادت کوي د غوا عبادت او بعضو د ستورو او د نور اراده کړې ده بعضې خلکو به د نور عبادت کو بعضې د ستورو به کو د فرعون په حکم نو د الهتک نه مراد دغه څیزونه شو او بعضې فرمایي چې نه فرعون خپل تصویرونه جوړ کړي خپلې مجسمې یې جوړې کړې وې او مختلفو علاقو کې هغه یې کوي وې ما له چې څوک عبادت له را رسېدی نه شي نو زما دې مجسمې ته دې سجده کوي بهر حال ځان ته لوی خدای وي او دا نورو ته واړه خدایان وي او زمانه غیر ګورې بل خدای وي نشته دی ما علمت لکم من اله غیری زمان غیر بل خدای ګورې ما ته معلوم نه دی زم غټ خدای ما نه غټ خدای بل نشته دا به فرعون وي نو د الله د وجود نه انکار کړو نو د فرعون د قوم مشران فرعون ته وایي اتذر موسی و قومه آیا ته پرېږدې موسی علیه السلام او د هغه قوم لیفسدو فی الارض چې په ځمکه کې فساد جوړ کړي ویذرک و آلهتک او تام پرېږدي او ستا خدایان هم پرېږدي وی د بني اسرائیلو الکان به الالو او ښځې به جمدی پرېږدو او به زما خدمت کوي وانا فوقهم قاهرون موږ د دوی د پاسه زورور یو وانا فوقهم او بېشکه موږ بني اسرائیلو باندې قاهرون غالب او زورور یو یورثها من یشاء من عباده الله وارث کوي د دې ځمکې هغه څوک چې د الله خوښه شي په خپلو بندیانو کې یورثها الله میراث چې ورکوي دا ځمکه من هغه چاته یشاء چې د الله خوښه شي من عباده په خپلو بندیانو کې والعاقبة للمتقين او خ انجام د متقیانو لري موسی علیه السلام قوم له تسلي ورکړه یریږئ ما د الله په مخ کې څوک زورور نشته فرعون وی انا فوقهم قاهرون من زورور یو پدوی موسی علیه السلام وی د الله مخ کې زورور نشته حکومت د الله د ځمکه د الله ده چې الله چاله مناسب ګڼي هغه له به ورکي نو د ظالمانو مقابله کې الله نه امداد غواړي قالو اوذینا من قبل ان تأتینا د موسی علیه السلام مرګري موسی علیه السلام ته وایي وی موسی علیه السلام چې ته پیدا نه وې نو هغه وخت کې زمونږ بچي الالول اوس چې ته پیدا شوې پیغمبر شو نو بیا راله بچي الالوي ومن بعد ما جئتنا او رسو د دې نه چې تا راته تشریف راوړلې بیا راله بچي حلالوي تکلیف راکوي قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم موسی علیہ السلام ورته وویل موسی علیہ السلام ورته وویل عسى ربكم ان يهلك عدوكم امید دې چې ستاسو رب به هلاک کړي ستاسو دشمن ويستخلفكم في الارض او تاسو به خلیفګان شي په ځمکه کې ستاسو دشمنان به د ځمکې نه ورک شي د هغوی په ځای تاسو قایم مقام به شئ فینظر کیف تعملون پس ګوري الله چې تاسو به څرنګه عمل کوئ عسى ربكم ان يهلك عدوكم امید چې ستاسو دشمنان به ستاسو الله هلاک کی الله به درله دشمنان تباه و برباد کی د هغوی مالونه دا به تاسو له درکې تاسو به مالکان شئ ويستخلفكم في الارض الله بتاسو خلیفگان و نائبان کی فی الارض فضمکه کی هغه قوم چې تباہ و برباد شي نیست و نابود شي د هغې قایم مقام به تاسو جوړ شئ فینظر نو بیا به الله ګوري کیف تعملون چې تاسو به څرنګه عمل کوئ د مکې مکرمې مسلمانانو ته الله وی دشمنان به دله تبا کم بیا به تاسو صاحب اقتدار شي ګورو به چې تاسو به څه کوئ د موسی علیه السلام قصه اورئ د میوه جاتو باغونه میوه جات دا به کمی وکړي قات به در باندې راشي مخکې آیات کې الله پاک وفرمایل چې دشمن به دله هلاک کړم اوس د هغې هلاکت بعضې ابتدایي علامې شروع شولې د الله پاک یو طریقه ده نو فرعونیان دیم سرکشي شروع کړله نو د ابتدایي تنبیه په طور باندې قادسالي شروع شوله خشک سالي بارانونه نه کېدل په دې معمولي تکلیفونو سختو کې مبتلا کړل چې دوی لږ بیدار شي د دغې قاعدې مطابق قاطع چې لرې کړ او فراخي خوشحالي ورته ډېره راغله وی دا زمونږ خپل کمال دی زمونږ خپل خوش قسمتي ده موږ د دې انعاماتو لایق یو که د منځ منځ کې که تاسو سختي او تکلیف به پرې راغی نو بیا به یې وې دا راپورې موسی علیه السلام او د ده دا ملګري معاذ الله یې دا را پورې سپېري شو د دوی د وجې راته سختي او تکلیف پوره کېده الله د هغې جواب کوي انما طائرهم عند الله د بدقسمتۍ او د سپېرتوب سبب هم تاسو خپل دا کردار دی که چېرې دې ته به څه سختي او تکلیف ورسېده یطیرو بموسی ومن معه بدفالی بیا نیوله په موسی علیه السلام او په هغه چا باندې چې د موسی علیه السلام سره ملګري وو وې دا راپورې دوی سپېرې شوي دي الا انما طائرهم عند الله الا خبردار انما طائرهم بشک د دې دا بدبختی عند الله د الله په نسبت باندې د موسی علیه السلام معجزې او نشانات چې به یې لیدل وی هر قسمه جادو چې را باندې کې په موږ د جادو نه چلیږي او که ستا په خیال دا معجزې وي نو دا معجزې دې په موږ اثر نه کوي خبره منونکي نه یو اخري فیصله بس دقه ده چې ستا خبره نه منو که هر څه کې نو پتا ایمان نه راوړو وقالو فرعونیان وویل مهما تأتنا به من آیت ته چې هر قسمه معجزه او نشاني راته راوړې لتسحرنا بها چې د هغې په وجه په موږ څه جادو کې فما نحن لك بمؤمنین نو ګورې موږ په تا باندې ایمان راوړونکي نه یو فارسلنا عليهم الطوفان پس من را ولېږل په دوی باندې طوفان بارانونه سېلابونه شروع شو یا د اوبو طوفانو او بعضې فرمایي چې د دوی باندې د تعاون طوفان راغی نو د تعاون په وجه باندې مرګ داسې راغی لکه سېلاب را روان دی دقه دې مړ شو فلانې مړ شو فلانې مړ شو قبر کنوی فلانې مړ شو وبا پرې راغله نو یا د مرګونو طوفان یا د اوبو د باران طوفان والجرادا بیا پې ملخان راغلل جراد ملخان والقملا ملخان به راغلل اول دا طوفان چې راغی نو په هر کور کې اوبه ولاړې وې په پټو کې اوبه ولاړې وې په کورونو کې اوبه ولاړې وې وې دې تکلیف نم خلاص کړو ایمان در باندې وروړو لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك کدا عذاب درانه لري که اوس در باندې ایمان وروړو ولنرسلن معك بني اسرائيل او دا بني اسرائيل ته ازادي ورکوو نو طوفان لرې شو دوی سم نه شوي دی جادو کړی را باندې نو ورپسې ملقان رالل نو ملقان چې رالل نو د فرعونیانو چې څومره پټي وو هغه ملقان وخوړل او د بني اسرائیلي مسلمان پټې هغې کې روغ فصل ولاړ د ونو نه پاڼې مو له وخوړې که په شریکه پوله باندې یو ونه ولاړه ده او نیمه د فرعوني ده نیمه د اسرائیلي ده نو د فرعوني نیمه به یې وخوړه او د اسرائیلي نیمه به یې پرېښودله که فرعوني به دعوا وکړه چې دغه بل اړخ زما دی ملک به پرې ورته شو هغه اړخ به هم پرې وخوړم نو ملخان پرې راغلل قاطي ملخان وی دا تکلیف را نلره که ایمان وروړو بنی اسرائیل زادو موسی علیہ السلام دعا وکړه تکلیف لري شو دام جادو نو بیا ورپسې سپګې شروع شولې نو په جامو کې سپګې نو په بدن کې سپګې نو ټوله ورځ بس لګي او ځان پورې نښتي او چې څومره غلې شوې نو په هغې کې سپګې وشولې سپګې وې د دې غم هم خلاص کړه نو بس ایمان راوړو نو د دې غم هم خلاص کړو ایمان یې رانوړو وې دام جادو نو بیا په بل عذاب راغی وضفادعه په هر لوښي کې به چیندخه وه چې د خبرو د پاره به خوله وازونه نو چیندخې به ور ټوپ کړه دې خولې ته به ورنه نو په لوښو کې چیندخې په هر ځای کې چیندخې چیندخې هېڅ یو ځای د چیندخو نه خالي نه شو وې دې غم نه خلاص کړم ایمان دوړو نو دې غم نه خلاص کړم ایمان یې رانه وړ نو بل غم پیدا راغی چې د اوبو جام به خولې ته کا به وینې نو په هر لوښي کې وینې وینې آیات مفصلات جدا جدا نښې وي دا معاملې داسې لږه لږه وقفه پس به کېدې یو یو هفته به دا بیماري په دوی راتله خو دا خلک پوهېدل نه سعید ابن الجبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د فرعون او د موسی علیه السلام ترمنځ مقابله شروع وه موسی علیه السلام ته بنی اسرائیل ته ازادي ورکا فرعون نه منله الله په طوفان راوسته پټي تباش اخر چې وویل موسی علیه السلام ته درخواست وکړ وی دا بلا رانه لرې کړه بني اسرائیلو ته ازادي ورکوم موسی علیه السلام دعا وکړله بارانونه بند شو او د نقصان په ځای باندې دا فصلونه ډېر غټ غټ وشو فرعون چې د عذابه بې فکر شو په خپله وعده کلک پاتې نه شو بیا سرکشي شروع کړله ظلمونه یې کول الله په دغه تیار فصل باندې ملخان راولېږل ملخانو چې فصلونه تباه کول فرعون بیا ویرېده وی دې نوې افت نه مې خلاص کا بیا ایمان هم راوړم بني اسرائیل ازادوم دعا موسی علیه السلام دعا وکړله دوی کلکه وعده وکړله چې بیا به نه کوو عذاب لرې شو فرعون بیا مطمئن شو وعدې ایرې کړلې نو هغه تیار فصل چې ډېر ښه و په هغې کې چې کومه غله پیدا شوله هغه چې کور ته ورسوله په غله کې بیا سپګۍ پیدا شولې ټولې غلې یې ونه خرابې کړې او په دوی کې سپګې هم راووتې بیا راغله موسی علیه السلام ته وایي چې بس زمونږ په حال رحم وکړه ایمان راوړو خدا مصیبت لرې کړه چې دې نه بېغمه کړل نو بس بیا پې چندخې شروع شوې دې نه پس پې لګینې شروع شوه نو ارزل به وعده کوله وعده به ماتوله چې څرنګه تا ته الله پاک طریقه ښوولې ده ستا او د الله تر منځ د قبولیت چې د دعا کوم چل نه په هغې طریقه راله دعا وغواړه لئن کشفت عنا الرجز کچر تازه منګ نه لري که عذاب لنؤمنن لك خامخا به پتا ایمان راوړو ولنرسلن معك بني اسرائیل خامخا به من آزاد کله تا سره بني اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز هر کله چې موږ لرې که د هغوی نه عذاب الی اجل یو نیټې پورې هم بالغوه چې دوی به هغې ته رسېدل اذا هم ینکثون ناګانه به دوی وعده ماتوله فانتقمنا منهم پس من انتقام او بدله واخیستلې فرعونیانو نه فاغرقناهم فی الیم پس منګه دوی غرق کړل په دریاب کې بانهم کذبوا بآیاتنا په دې وجه چې دوی نسبت د دروغو کړو آیاتونو زمونږ ته وکانو عنها غافلین او دوی تغافل کو ځان یې ناغرضه کو د الله د قدرتونو نه د الله د نعمتونو نه واورثنا القوم الذين من وارثان که هغه قوم کانو یستضعفون چې هغوی ضعیفان ګڼلی شو مشارق الارض و مغاربها د ځمکې د مشرقونو او د مغربونو د ځمکې که مشرق دی او که مغرب دی هغه ټول علاقې من موسی علیه السلام قوم له ورکړل التي هغه ځمکې بارکنا فیها چې من په هغې کې برکتونه اچولي وو د شام ځمکه وه په هغې کې برکتونه وو یو خو ظاهري برکت و چې ډېره سرسبزه علاقه وه بل باطني چې دا معدن الانبیا د پیغمبرانو خزانه وه وتمت كلمة ربك الحسنى پورا شولې کلمې د رب ستا الحسنى د خیر او ښېګړې او د نیکې علا بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې بني اسرائیلو باندې وعدې د رب د ښېګړې هغه پوره شولې بما صبرو په دې وجه چې بني اسرائیلو صبر کړو صبر یې کو الله نعمتونه ورکړل ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا من جرل ويستلي هغه بم کړل ما هغه څه کان یصنع فرعون چې جوړول به فرعون و قومه او داغه قوم وما كانوا يعرشون او هغه چې اوچتې اوچتې بنګلې یې جوړولې هغه هم ورته ټولې تباه او برباد کړلې وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فرعونیان چې سرکشي ډېره وکړله او هره معجزه به ښکاره کېدله او دې به ایمان وروړو ته عذاب رانه لرې کړه نو په آخر کې عذاب پرې راغی رجز عذاب ته وایي د بعضې مفسرینو په نیز باندې تعاون ترې مراد دی د موسی علیه السلام خبرې ونه منلې الله پاک په دې باندې داسې وبا راوسته چې په هر کور کې چې نیمه شپه شوله نو د هر سړي مشر زوی مړ شو په هر کور کې مشرې زوی د هر چا مړ شو نو فرعونیان د مړو په غم کې شو او موسی علیه السلام سره د قومه الله ورته حکم وکړو د دې ښاره اوسه د موسی علیه السلام سره د ملګرو ووته او فرعونیان په دې خپلو مړو باندې چې د مړو سمبالونو نه فارغ شو ویې کته بني اسرائیل څه شو یو هم نشته دی نو بس لښکر یې تیار کړ او ورپسې راووتل نو موسی علیه السلام او د هغه ملګري بحر قلزم ته راورسېدل ورپسې په اسونو سواره په تیز رفتار کې فرعونیان راورسېدل نو بني اسرائیل موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام غرق شو مخکې دریاب یې رسته دقه دې راپسې فرعونیان لښکر راغی موسی علیه السلام ته یریږی ما ان معی ربی رب زما سره دی سیهدین لار به راته ښیي الله پاک حکم وکړي په امسا دا دریاب وه چې ویوو نو هغې کې لارې اوچې جوړې شوې دولس لارې پکې جوړې شوې موسی علیه السلام سره د ملګرو په دریاب پورې وته فرعون سره د ملګرو د دریاب غاړې سره ورسېدل فرعون سره د مرګر چې په دریاب ورګټ شو ټول د دریاب منځ ته ورو رسېدل دقه دی کې الله پاک د دریاب اوبو ته حکم وکړي روانې شي بس اوبه ټولې روانې شوې فرعون سره د مرګرې ډوب کړو یو هم ترې پاتې نه شو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر من پورې وستل بني اسرائيل په دریاب باندې او فرعون سره د مرګ ډوب شو نو چې دې پورې وتل نه پکار دار چې شکریا ادا کی د الله حکمونه ومني نو هغه ځای کې یو قوم او د بوتانو عبادت یې کو نو دا بني اسرائیل موسی علیه السلام ته یې څونه خوند کوي وګوره چې دوی لا مخې ته خدایان پراته دي عبادت ولګي دقه شان چې موږ هم خدایان مقرر کړه چې موږ هم ورته سجدې لګو الها من د پاره یو خدای مقرر کا کما لهم الها څنګه چې د دوی خدایان دي مخې ته پراته دي دقه چې من لم خدای مقرر کړ چې مخې ته پروت عبادت ولکو قال انکم قوم تجهلون موسی علیہ السلام وتویل انکم بشک تاسو قوم بشک تاسو یو قوم تجهلون چې جاهلان یې قال انکم قوم تجهلون موسی علیہ السلام وته چې بشک تاسو یو قوم یې چې جاهلان یې اوس د تخره انعامات تر کول فرعون نه اخلاص کړي نو بیا بوتانو ته سر لګوي ان هؤلاء بشک دا خلق متبر دی تباشوی دی چې د بت عبادت کوي ما هم فيه آیا غیر د الله د طلب کوم ستاسو دپاره یو بل معبود وهو فضلکم حال دار چې دی الله فضیلت درکړی د تاسو ته علی العالمین په تمام مخلوقات باندې د خپلې زمانې په تمام مخلوق یې تاسو افضل ترین جوړ کړی نو تاسو د غیر الله عبادت کوئ او ستاسو زنانه به چې همدی پرېښودې وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم په دې کې ستاسو دپاره احسان دی من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم دی چې دا نجات یې درکړي نو په دې کې ستاسو دپاره احسان دی سبحان ربك رب العزة عما يشفون